وتعريف الموصول إما للعهد والمراد به ناس لأعيانهم كابي لهب وأبي جهل والوليد من المغيرة وأحبار اليهود أو للجنس متناولا من صمم على الكفر وغيرهم فخص عنهم غير المسرين فخص عنهم غير المسرين بما أسند إليه علامه موصوف د دې عبارت نه درېم بحث کول غواړي هغه په ان الذين په کلمې د الذين کې کوي ذکر دا خبره د مقام کې چې څنګه حیثیت د الف لام وي ذکر دا خبره د مقام کې چې څنګه حیثیت د الف لام وي هم دا رنګي حیثیت موصول وي الف لام کې زمنګ سره یو الف لام مهدي خارجي وي الف لام عهد خارجي دي ته وي چې فرد متعین فی الخارج تور کی اشاره شوی وي بیا غ معهود چې مخکې ذکر یا غ صراحتنی یا کنایتنی یا علما ټیک شوی دا په درې قسمه دي تاسو ته پته او یو صراحتن چې مخکې ذکرې لکه رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت نو ماحود کنایتن او کله په علم د متکلم کې لکه خرج الامیر خرج دا او د مخاطب کې نه دا په هغه صورت کې چې په کا خار کې یو امیری بل نه نو خلق وی خرج الامیر کم چې الف لام دویم الف لام الف لام لام الحقیقت ورته وي دویم ته لام الحقیقت دی ته چې پای کې اشاره نفس حقیقت ته دا د علماو د علم بیان والا پنځ تقسیم دی په الف لام کې څنګه چې دا تقسیم دی هاکذا په موصول کې هم دا تقسیم دی موصول کله د احد د پاره کله د جنس د پاره او کله د چا د پاره د استغراق د پاره کله د چا د پاره نو دلته کې دا ان الذين ټکه ذکر شین دی رضا موصول یا دا احد د پاره دی او یا دا د جنس د پاره دی استغراق د پاره هو کېدل نشي نه یاد ان الذين كفروا يوما یاد چا د پاره دی دا یا یومن دا د عهد د پاره دی یا د چا د پاره دی د عهد د پاره دی او یا د جنس د پاره دی یا د چا د پاره دی د جنس د پاره دی خدا جنس په زمن د چا کړي د ټولو افرادو کړي زمن د چا کې په زمن د افرادو کړي په زمن د چا کړي افرادو کې یا د عهد د پاره دی یا د جنس په زمن د افرادو کې ځکه نفس جنس اغنا نف کفر کوي او نه انذار او عدم انذار په دې باندې څه شی برابرۍ او یا د عهد د پاره دی او یا جنس په زمن د چا کې د افرادو کې کدا چرتا د عاد د پاره شنو معنی دار ان الذين خاص کسان چا خاص کسانو کې ابو لهب دی ابو جهل دی ولید ابن مغیره دی او نور احبار د چاري يهود هغه ته مراد دی سوال ماحول خو مخکې ذکر پکار دی کنه صراحتن یا جواب دا کافران دومره مشهور دي چې دا تشهیر د دي دا داسې دی لکه کانهم مذکورون لکه دې چې سي لکه دې چې مذکوري دا تشهیر د دې دا چې دی لکه دې چې صحیح مذکوري تعریف ته موصول یا راحت د پاره د مراد په دې سره خلق دی بیا عیانهم یعنی بی ذواتهم و اشخاصهم لکه ابي لهب ابو جهل ولید ابن مغیره او احبار د يهودو یا د جنس ته پاره دی شامل لیا کسانو ته چې چا اصرار په کفر کړي او کني کړي برا ان الذين كفروا بس هغه کسان چې هغه څه شي کړل هغه کفر کړل نو بیا هغه مو صرف کفري او کروست بیا ایمان راوړې ټول ته دا خبره ست شي نه شامل ده خو بیا تینا هغه غیر مسرین تینا څه شي دي هغه خاص شوی دي هغه غیر مسرین تینا بیا سری هغه تینا خاص شو هغه ته او وصل خاص نشو هغه ته نه شو او وصل تینا هغه ته بیا او وصل ځکه رستو آیات شریف کې دا دي کنه انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ته یاره او کنه یاره خو دې ایمان نه راوړي او حالان چې خلکو خو بیا چې راوړل ایمان حالان چې خلکو خو بیا راوړل نو معلومه شوه دا خبره چې هغه ته نسی شری خارج دا شامل لیا کسانو ته سمما اصرار په کفر کړي او ما سیوا د دې ته فخص عنهم بیا تینا خاص شوی دي غیر مسرین نو دا څه پکاروي غیر مسرین ته خاصی نه دي دا مسرین ته خاصی دي څوک او دلته دیو دا خصه تکه په معنا د چاره د اخره یعنی دا وکړي یعنی ویستلی دي څنګه ویستلی شي دي څنګه څوک هغه غیر مسرین بما په هغه چې اسناد شری الیه دی موصول تا دا الذین ته خدا نسبت شری انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون نو د دې په وجه باندې چې کما دغه دا غیر مسرینو هغه ته نسی شي شو را خارج شو هغه ته نه راووتل تاسو پوه شئ چې دا خصه په معنا د خپل معنا کې کنه نویاد سی ویل پکارو خاص ته نبیا مسرین غیر مسرین نه د دې نسبت توجه هغه خاص شو خدل تدا په معنا د اخراج دی نو بیا غیر مسرین سره لګي ورسې دي وال کفر غرض د مفسر د دې عبارت نه غرض د مفسر د دې عبارت نه یو څلورم بحث کول یا په کفر کې کفر څه ته ویل کېږي نو دی وی په لغت کې دا نه دی په لغتن ستر النعمت ته وی اصل د د کفاره دی اصل د کفر څه شی کفاره او کفاره څه ته ویل کېږي هغه ستر ته وی مطلق پټوالی ته وای مطلق چاته وای د دې وجنه زارعتا هغه تم څه شی ویل کیږي هغه تم کافر وای هغه د کفارانه دی د کفر نه نه دی د کفارانه دی ځکه هغه تخم پټي په خاورو کې او لیل تم کافر وای ځکه چې امر نه پټي الیکمام کمام سمرا کافور کمام سفری ته سوی دیتم کافور وای یعنی هغه د هغه غلاف نه د دغه د ثمره او د میوه ته چا کڅوړه شانتیا غلاف کی چې دننې بیا ورو د سی هغه غلاف نو هغه ته څه وای کافور ته وای ټیک شو دای لغوي معنی خو څنې خلک وای چې ای ضرورت نشته چې دا کفر دی د کفرنه منګه څه شي کو راواخلو لغتان ضرورت نشته چې دا کفر موږ د چا نه راخلو د کفاره نه دا کفر او کفاره د د اخذ د کفاره نه ضرورت نشته بلکې دا کفاره چې څنګه ستر ته وي مطلقاً نو دا کفر هم ستر ته ویل کېږي مطلقاً د اخذ د کفر عن کفاره ته ضرورت نشته سنې خلکو دا ویلي پوه شئ په شرع کې څه ته غرض دا مفسر هغه اصطلاحي او شرعي اصطلاحي شرعي تعریف کول دي په شرع کې انکار د معلومه به ضرورت وي په شرع کې دي ته ویل کېږي انکار او معلومه به ضروره انکار یعنی مجهول په دیو سړی ته یعنی جهالت تاغه چیزونو چې هغه معلوم به ضروري مجیت رسول کریم صلی الله علیه وسلم به په دمانه په شریعت کې دي ته و چې کوم شی مې معلومه من الدین به ضروره ده نو د هغه نه یو سړی څنګه پاتې شي جاهل نو دې ته څه ویل کېږي کفر انکار دی جهل دی دا هغه نه چې کوم شی معلومه به ضروري چې کوم شی معلومه به ضروري مجیت تر رسول کریم صلی الله علیه وسلم به په هغه باندې نو دې ته څه ویل کېږي دې ته کفر ویل کېږي د انکار ټکی ذکر کا ځکه باج علماء کرام لکه امام غزالی رحم الله هغه دا ویلی چې هغه دا ویلی دی هغه بل خبره کړل هغه دا خبره کړل چې دا کفر نه دی هغه ویل کیږي تکذیب تا چاته ویل کیږي انکار هغه په معنا د چا غسته دی د تکذیب د ماولمه به ضروره هغه چا په معنا باندې غسته دی د تکذیب په معنا غسته دی انکار په معنا د تکذیب او دی تکذیب ته کې ذکر نه کسه ذکر کا انکار نو دی رد اصل کې په امام غزالی باندې وی یو رد دی رد نه لري چې سړی باندې تصدیق کوي نه به تکذیب کوي یو سړی باندې څه کړي تصدیق ان نه هغه سړی څه شي کړي تکذیب نو چې نه تصدیق کړي او نه ها تکذیب کړي نو هغه خو نه مؤمن شو نه کافر شو دا خو منزله بین المنزلتین رااله دا خو منزله بین ده منزله تین ده اون رسیدي منزله بین ده نو د دې وجه نه در انکار ته کې ذکر کا او تکذیب ته کې ذکر نه کا لیکن په دې معنی او سوال لغه ده چې تاسو په نظم دا انکار لفظ ذکر کړل خو دا انکار هم په معنی ده چا سره ده تکذیب سره ده ولی یو سړی ده هغه مې معلومه من الدین به ضرورت دغه تصدیق هم نه کوي دا یې څه نه کوي تصدیق هغه کس نه کوي نو تصدیق پکې ته نشته خو د هغه کس په علم کې مشته نو انکارم نشته نو انکارم نشته تصدیقم نه کوي نو په کار دار چې دا کس دا دلته مو منزله بین المنزلتین دلته کوم واسطه متحقق شو دلته منزله بین المنزلتین داله نو دا واسطه خو په تام لازميږي نو دی په خپل او بیا د انکار نه کومه معنا اخلي مولانا تکذیب انکار نه بیا جاهلیت نه اخلي څه شی باخلي نو د غزالی او د دې رجع څه تو شو یو شی البته هغه سوال وارد شو چې سړی نه تصدیق کړي او نه څه کوي نه تکذیب کړي جواب چې خې اختیار ور سره یې کنه او دا اختیار باوجود دا سړی څه شی نه کوي تکذیب نه کوي دا تصدیق نه کوي نو دا تکذیب شو یو سړی تصدیق نه دی کړی تکذیب هم نه دی کړی ولی تصدیق نه دی کړی نو چې خې اختیار ور سره یو تصدیق نه کوي نو دا دا سره کان نه هو تکذیب لکه دا چې څه شي تکذیب بارات په شریعت کې څه ته انکار د معلومات وي ما تاسو انکار وي او تکذیب یو نه کې ځکه واسطه لازمه ده په غزاري باندې هما ارزو کوم چې په دم دا واسطه لازميږي نو مجبورن به انکار په کومه معنی اخلي په تکذیب نو سوال دا چې واسطه خو بیا هم راغله نو دا واسطه نه جواب نو تاسو پوه شئ کنه څنګه شو هغه دا چې کم سړی اختیار یو بیا تصدیق نه کیدا دا سره کانه هو وانما ود منه لبس الغيار وشد الزنا ونحوهما کوفنا لانها انما تدل غرض پر سردا پر سوال لا سوال دا دی کنه مولانا چې دا په شریعت کې انکار ته و انکار په کومه معنا سره دی د تکذیب په معنا دی انکار په کومه معنا دی نو کفر عبارت تر تکذیب نه چې څوک تکذیب کوي د معلومه من الدين به ضروره دا څه شي کوي تکذیب کوي نو دا څه شي دی کفر دی نو سوال دا چې دا لبس الغیار او شد الزنار دا ولې علامات د کفر دی بیا شد الزنار زنار څه ته وایي دا غیار دا غیا غیار لبسی غیار شد الزنا دا غیار وی ویل کیږي دا غټه ټوپه ده غټه څه ده چې د اهل ذمه او علامه وا قال سوا غټه ټوپه وا یا دا دسي په دې کمیس کې با مخصوصي مخصوصي څه وي کرخه وي غټ غټ ګندې به والي شوی وي چې د کپڑے نه د رنگ نه علاوه بل رنگ کې به وي د کپړې د رنگ نه علاوه بل رنگ کې به بیا غیته ویل کی پوښې په د کپړې د رنگ نه علاوه بل رنگ کې به وي ټیک شو او شد زنار څه ته وای نو دا بم دا چې خيوط به اچولی او شا طرف ته د چې خيوط به او شا طرف ته به اچولی او دا به داغي علامه وا نو سوال دار چې په دغه بیا ولې خلک کافر کیږي دغه اچون کې خو تکذیب نه دی کړی کنه څه نه دی کړی دی وی تکذیب خو نه دی کړی خو دومره کار دی چې دا دلالت په تکذیب کې دا علامات تاغیارو نو دا علامات ته تکذیب دي دا علامات ته چاري علامات ته تکذیب دي نو دا موږ دا څه کړل کدا عیني تکذیب ځکه دا دلالت تکذیب دي نو موږ دلالت تکذیب ته سوې تکذیب موږ دلالت تکذیب ته وانما ود منه د دین شمار لې شوی د لبس تغیار او شد الزنار او نحوه مدام کفر دی ولی دا دلالت کې په تکذیب فإن من حقت غاد الله رسول صحیح صادق معنی ا کلم دغه نشي کوله جرأت نشي کوله علیه په دې باندې ظاهرا لا لانها ند دی وجنه چې دا کفر فی انفسها دی فی انفسها دا کفر نه خدا علامه کفر ده دا علامه جاره واحتجت المعتزله بما جاء في القران بلفظ الماضي على حدوثه اے مولانا دا یو سوال دی سوال دا چې په سوره فاتحه نه راواله تر دې پورې تقریبا یو سلور زینه دا ذکر شو چې هغه په صيغه د ماضي باندې دلالت کوي انعمت عليهم څنګه انعمت عليهم ذکر شعر کنه او ان الذين كفروا یو درې څلور ځایونه دي چې هلته کې استعاره چا ذکر شوه نماز نو سوال دار پوه شي به کنه په کوم ځای کې چې صيغه د ماضي ذکر شي نو دا ماضي صيغه د خبري او هر خبر مخبر عنه غواړي هر خبر مخبر عنه غواړي خبر خو به مخبر عنه نه وی کنه نو چې خبر به مخبر عنه نه وی نو دا خبر بروستوي مخبر عنه به مخ کی نو دا قران کریم د مسبوق بالغیر شو اکم شی چې مسبوق بالغیر هغه حادثي نو دا قران څه شو حادث د مسبوق بل څه شو اکم شی چې مسبوق بل سی هغه څه شی حادث نو دا څه شو قران حادث حرام کې قران کریم حادث ته او قدیم دی قران کریمه هغه قدیم به قران کریم حادث نه دی دلیل نیول له معتزله واره چې په قران کې راغلي په لفظ ماضی کې په حدوث ته قران ځکه دا تقاضا کوي د سابق مخبر عنه د چا د سابقا مخبر عنه به الله چې ان الذين خلق كفروا چې وړاندې نه کفر کړو خدا کافران به وړاندې نه کنا دا مقتضار تعلق تا او حدوث ته د نه مستلزم کیږي حدوث ته کلام لره کما په علم لکه په مسلې د علم کې ما ته وګوره مولانا دا سابقا مخبر عنه چې غواړي کنه نو دا کلام ازلی دی کلام څه شی دی هغه مخکې نه د کلام نفسي او د کلام لفظي وضاحت شوی دی دا کلام کلام نفسي قدیم دی او کلام نفسي ازلی دی د سابقا مخبر عنه نه غواړي یعنی په ازل کې په کلام کې نه ماضی شته نه مستقبل شته نه حال شته نه فلان شته نه فلان شته اسم نشته د سابقا مخبر عنه نه غواړي دا مخبر عنه چې غواړي دا تعلق الکلام غواړي دا تعلق له نو تعلق د کلام مخبر عنه غواړي او تعلقات د کلام حادث دي تعلقات د کلام څه شي دي دا حادث دي خو د تعلقات د حدوث ته وجه په شی کې حدوث ناراضي د شی کې حدوث لکه په مسلې د علم کې په مسلې د چا کې د علم کې علم یو مسله ده تا ګوره کما فی مسله العلم دا الله علم ازلی دی کنه دی الله علم ازلی دی کنه نو چې دا الله علم ازلی دی نو معترض دلته اعتراض کې چې څنګه ازلی دی ځکه نو مده الله علم دسیو ما باندې چې سيوجدو زه چې پیدا شم وجدا زه چې مړ شم کان موجودا نو دې کې خو څه شی راغی کنه تغییر نو انتم دا جواب دی کنه چې یو نفس علم دی کې تبدیلی ناراضي یو تعلقات دي یو څه شی دي نو دا تعلقات بدلیږي را بدلیږي خو تعلقات او تبدل د اختلاف توجنه په متعلق کې تبدیلیان ناراضي دا تبدیلی په متعلق کې راضي متعلق کې نه متعلقات کې راضي دا خدا سره لکه یو ستند ته چې نه چاپیره ګرځا نو کله به دې دا طرف راځي کله دا کله خې کله ګس تم خو په ځای ولاړل علم خو په ځای ولاړل زنه او ما زرالم زم من شم دسي زمون بدلی ګورا بدلی وا خو نه بدلی ګرا بدلی نو په مسلې د علم کې د تعلقات او حدوث توجه نه په متعلقه په علم کې حدوث ناراضي نو دا کارانګي سابقا دا مخبر عنه چې غواړي دا تعلق الکلام غواړي کلام نه غواړي ځکه په ازل کې کلام نه امر دی نه نهی نه نسته دی نسته دی دا په لا یزال کې ته نه جوړیږي وصلی الله تعالی